الملائکه یدعون لمن اصلح نفسه وسعی فی اصلاح الناس دا فرشتی ما تاسو ته ویلا چې دا انفع لپاره د مسلمانانو عبادو انفع د مخلوقاتو هغه فرشتې دي فرشتو یو تعلق خاص وي یو خاص جوړ او تعلق یې وي نیکو مسلمانانو سره چه کوم خلق د خپل نفس اصلاح کئ او د خلقو اصلاح دپاره کوشش کئ او دینی او دنیوی دواړو لحاظ سره دی د خپل نفس اصلاح کئی او مقصد دا دے چی د ټول عالم اصلاح د پاره ځان برابر کړی وی وقف کړی وی او د خلقو اصلاح کی لګیا یی نو فرشتی داسی سړی د پاره دعاګانی غواړی چی الله تعالی دی پاره داسی عباد دی داسی بندگان دی چی هغه افاضل دی چا دی ملائکو دی یعنی هغه افضل ملائکه دی ومقرب الحضرة او دو دی الله تعالی دربار دی هغه مقربینو نه دی لا یزالون یدعون لمن اصلح نفسه وهذبها وسعی فی اصلاح الناس او دا فرشتی داسی دی چی دو همیشه دی پاره یی چی دو دعاګانی غواړی ایغ سړی دی پاره چی چوک ته خپل نفس اصلاح کئی خپل نفس تهذیب کئی نفس ښایسته کئی ملکات رذیلہ آ دی نفس نه باسی حسد بخل کبر غضب وغیرہ دا ملکات رذیلہ دی خپل نفس نه اوباسی او ملکات فاضلہ آ په خپل نفس کی پیدا کئ شجاعت، بهادری، سخاوت دا شئینا د خلقو مقصد دا ده چه خیر خواهی دا ملکات په خپل نفس کی پیدا کئ چه په حکمت لحاظ سره دی ته تهذیب الاخلاق وائی تهذیب الاخلاق نو دا داسی خلقو دپاره دعاګانی غواړی لا یزالون همیشه دی پاره دا فرشتی یدعون لمن اصلح نفسه وهذبها چی دو دعاګانې کوي لپاره دی هغه چا چې خپل نفس اصلاح وکړي وهذبها اد خپل نفس تهذیب کوي وسعا فی اصلاح الناس اد خلق په اصلاح کې سعی کوي نور خلق اصلاح کې هم چه کوي سعی کوي فیکون دعاؤهم ذلک سبب نزول البرکات علیهم بیا د دې فرشتو د دعا دا مقصد دا دی چی دا فرشتی دغو خلقو لپاره دعاګانې کوي نو دا سبب د نزول د برکاتو وګرځیږي په دوئ باندې او بیا خدای پاک په دغو خلقو باندې برکاتو نزول کوي دارنګه دا فرشتی ویلعنون من عصی الله عدولعن وایی خدای پاک مو د دی ګروپ نه دی پارټی نه وساتی چی فرشتی لعن په وایی ویلعنون من عصی الله او دا فرشتی لعن وایی په هغه چا باندی چی کوم د خدای پاک نافرمانی کئی وسعی فی الفساد او مقصد دا دی چی په دنیا کی سعی فی الفساد کئی خلق مابینس کی شیطنت او معاشی نقصانات خلقو ته ورکول دینی نقصانات خلقو ته ورکول بهر حال معاشره خرابی دینی لحاظ سره او دنیوی لحاظ سره په معاشره کی د خرابی کوشش کئی نو خدای پاک بیا دغو فرشتو ته دا ویلی چی په داسی خلقو باندی تاسو چه وایو لعنت وایو. فیکون لعنهم سببا لوجود حسرت و ندامت فی نفس العامل نو بیا د لعن دی دوی دا سبب وګرځیږي لپاره دی وجود دی حسرت او ندامت په نفس دی عامل کی نو چې دو لعن پوائی نو په دا نفس دی عامل کی دا سی پشیمانی غوندی ندامت غوندی پیدا شي نو دا هغه دی فرشتو لعن چوی وجوی ځکه سړی داسی یو ګناه مقصد دا دی چی غلط کار سړی نه وشی نو په نفس کی یو ندامت غوندی یو حسرت غوندی دا شی نه پیدا شی دا دی هغه دی فرشتو لعن چی وی اثر وی فیکون لعنهم سببا لوجود حسرت نو د لاندی دوی دا سبب بیا وګرځی چی لپاره د وجود د حسرت او ندامت په نفس د عامل کی و الهامات فی صدور الملأ السافل ان یبغضوا هذا المسیء او بل دا مقرب فرشتی دا الهامات وکی په هغه سینو د ملأ سافل کی چا کوم ملأ سافل دی او دی دنیا فرشتی دی رجال الغیب دی تو تای فرشتی بدای تر تدری قسم باندی کی نو دی ته رجال الغیب وایی رجال الغیب نو دغو ته د ملائ د مقرب فرشتې دې د ملائ اسرافیل په سینو کې دا الهامات وغورځوي ان یبغضوا هذا المسیء چې تاسو دغ بد بد کرداري سړي سره بغض وساتو ويسيئو الیه اما فی الدنیا او حين يتخفف عنه جلباب بدنه بالموت الطبیعی او دا ورته وغورځوی چی تاسو ده سره بد کو دی مسیح سړی سره بد کو یا په دی دنیا کی یا بیا که چه اسباب متعلق څه اسباب موافقت په بنیاد باندی خدای پاک په دی دنیا کی ده ته بد ور رسول خوښ نه وی او ښه ګناهونه که یې تر اخیره پوری دغسی ښه ساتی نو بیا په وخت هغه سپکوالی دی دی روح دی هغه جلباب دی بدن نه ما تاسو ته مخکی ویلو چی انسان کی ګوره دوه شیونه دی یو دا بدن دا دا قفس دا خو یو پنجره ده انسان خو اصل کی دی هغه روح نام ده نو دا روح دا دا گناهونه چی کئی او ظلماتو کی دی دا دی وجنه چی دی پا دی بدن سره تعلق تا بدن کی تورواله د ظلمت تا مادی شای ده نو دی وجی نه روح ګنده وی دی سره ځکه دا صوفیه چی څونه مقصد دا دی چی وظایف کئی نو هغه په دی خپل اول په وجود باندی خواری کئی خوراک انتهایی کم انتهایی کم دا صوفیه او تاسو وګورو وی دغ به شپی او ورځی کی یو بادام خواړه چا په هغه کی رادرومی حالاتو کی وی یوه هګئی به خوړله چا په حالاتو کی را درومی په هر په دوه ټیمو دی خوراک کی به یوه یوه چواره خوړله دی سره هغه نفس کمزوری شی او روزه ده نو دی سره چی جلباب دی بدن کمزوری شی نو روح دی سره خود بخود چه سی آ طاقتور شی نو یا بیا دلته په دی دنیا کی ورسره بد ور ورسی او حین یتخفف عنه جلباب بدنه یا چه کله سپک سی دی دنه هغه جلباب دی بدن هغه پرده دی بدن په موت طبیعی سره کله مړ شی نو هغه موت طبیعی راشی نو دلته بیا هغه روح ته دوچ کئ دا ملا اسرافیل تکلیفونه ورکئ او مقصد مصیبتونه پر راولی د هغو ګناهو دی وجی نه او حين يتخفف عنه جلباب بدنه بالموت الطبيعي موت طبيعي ویلا پدی سره احتراز کو دی قول دی صوفیاؤ نا موت دو قسم دا یو موت طبیعی ده چی مقصد کوم اجل سړی مقرر وی او په هغ وخت باندی سړی باندی کوم موت راشی تاسو مونږ یو موت منو معتزله دوه موت منی او وایی چی یو خو دا چی خدای له طرف نه کوم مقرر ده بل که یو عارضی چا مړ کړه سه نو دا یی دده مقصد دا ده چی یو عارضی موت ده لیکن تاسو مونږ وایی چی نه یو موت ته موت طبعی ها البته په دې سره احتراز وکړه د هغه بل موت نه چې صوفیا موت ورته وایي صوفیا صوفیا و قول ده بعضې خلق په دې کې خطا دي دا حدیث ګرځي حالانکه دا حدیث نه ده کشف الخفا جلد نمبر دو او صفحه نمبر تین سو چوراسی باندې دا لیکلی دی چې دا د صوفیاو قول ده موتو قبل ان تموتو مثنوی په دې باندې بحث کړی ده مولانا روم صاحب موتو قبل ان تموتو چه تاسو مړ کو ځانونه مخکی ددې نه چه لا مړه شوی نه یو یعنی مقصد دا چه دا مرګ نه مخکی نفس دور ټیټ کا نفس دونه خاوری کا او په نفس باندې دونه خپه کیده چه لا مړ شوی نه یی له هغه نه مخکی دې دا نفس چی مړ کړی نو دې موت طبیعی یې ځکه ذکر کړ چه کله موت طبیعی وشی بیا هغه روح ته مقصد تکلیفونه چه کی عملای سافل شروع کی او یا خو بیا په دی دنیا ورته شروع کیږی وانهم یکونون سفراء بین الله وبین عباده او بل دا فرشتی چی دی دا سفارت کار کئی په مابین دی الله تعالی کی او په مابین دی چا کی عبادو کی لکه مقصد دا دی چی دی یو ملک سفیران غوندی چی وی دارنګی ځکه چی انسان دا طاقت نسته چی خدای پاک سره روبرو چی وکی کلام وکی نو بیا دی دی فرشتو په ذریعه سره هغه نیکو خلقو ته چی هغه انبیاء کرام ګڼل سی هغه ته خدای پاک وحی وکی او احکامات وترواستئی او هغه یې بیا نور امت ته چه کیی مقصد دا دی چه پیش کیی وانهم یکونون سفراء بین الله و بین عباده او دا دی سفیرانو کار کیی په مابین دی الله تعالی او په مابین دی عبادو کی بعضی احوال دی فرشتو ذکر کیی نو دا فرشتی دا دی سفیرانو غوندی دی وانهم یلهمون فی قلوب بنی آدم خیرا او بل دا فرشتی دا کار کیی چی دو الهام کئی په زړونو دی بنی آدم کی دی خیر دی خلقو په زړونو کی دی خیر الهامات کئی زړه کی تر اچئی چی داسی خیر کار وکا داسی وکا دا کار وکا نو دا ټول دی فرشتو مقصد دا دی چی کار وی فرشتو خدای پاک په دی باندی مکلف کړی چی شابه ستاسو دی انسانانو په زړونو کی دی خیر الهامات غورځو لکه شیاطین دی انسانانو په زړونو کی دی بدی خیالات او د ارامی توب وال خیالات غورځی نو دارنګه فرشتی د نیکی او د خیر خیالات چه کئی د خلقو په زړونو کی غورځی وانهم یلهمون فی قلوب بنی آدم خیرا ای یکونون اسبابا لحدوث خواطر الخیر فیهم بوجه من وجوه السببیه یعنی دو چه د تاسو او مونږ په سینو کی خواطرو کی زړونو کی مو د خیر پیدا کیږی نو دا دې پاره اسباب د فرشتې يي په يوې وجې دې وجوه د سببيت سره او بل دا فرشتې چي دي دا هلته باقاعده اجتماع ګانې کوي په دا ملأ اعلی په اسماني دنياګانو کې پورته لوی دنيا کې عالم ملکوت کی باقاعده اجتماع ګانی کئی او د انسان خیر انسانانو خیر دی پاره باقاعده مشوری کئی یو ځای سره کینی بیا مقصد دا دی چی مشوره سره کئی چی سنګه به دا یو خیر کار کیږی سنګه به یی نو دا باقاعده یو قسم اجتماع ګانی کئی بل دو دا کار دا وان لهم اجتماعات کیف شاء الله وحیث شاء الله بل دودی پاره اجتماعات وی کیف شاء الله سنګه سنګه اجتماعات وی دا سنګه خدای خوښوی مونږ ته څه پته لګیږی او چیرته وی حیث شاء الله چیرته چی خدای پاک خوښوی یعبر عنهم باعتبار ذلک بالرفیق الاعلی ادی سره تعبیر کاوسی بیا دی دوی نه دلته دونه تعبیر پچا سره کاوسی رفیق اعلی سره دلته بیا دی ټولی ته چی کله اجتماع په شکل کی دوی بیا دی ته رفیق اعلی وایی والندی الاعلی او دی ته مقصد ندی اعلی وایی یعنی هغه بهترین مجلس یعنی مجلس شورا ورته ووایه اعلی مقصد دا ده چی دی هغه دو خپل یو پارلیمنت غوندی تعبیر ورنه وکړه چی داسی یو معزز لفظ سره دی ته ندی الاعلی وایی یعنی هغه لوی مجلس مقصد دا دی چی کله یو انسان نیک وی او پرهیزګار وی خدای پاک دی تاسو مونږ دی نیکانو په ټولی کی راولی چی کله یو انسان نیک وی نو چی کله دی هغه روح دی بدن نه خارج شی دی هغه نیک انسان روح چی دی بدن نه ووزی نو دا بیا دی ملأ اعلی هغه رکنیت فارم چکی ډک کی او دا دی هغه ملأ اعلی ټولی ته ورشی او هلته هغو سره باقاعده ګرځی ملأ اعلی ټولی سره دی وجی نه دا شارح لیکلی دی چی مونږ به د خپلو استادانو نه اوریدل چی یو کس خوب لیدلی او ډیر نیک سړی وو چی حضرت شیخ الهند صاحب نور الله مرقده هغه وی خوب کی لیده چی د هغه روح د عرش یوی خپی پوری چه ده ځوړنده ده او ورته وایی خدای پاک ته چه خدای پاک د انګریز دا مقصد دا دی چه دی بر صغیر نه چه کی وباسی نو دا یعنی دی پارا اسی یو مثال دا دی نیکانو خلقو ارواح چه کوم وی دا بیا باقاعده دی اغا ملع اعلی سره یو رکنیت فارم آ ڈک کی او چونکه دو نه خو اغا دو کی خو خدای پاک نیکی پیدا کړی کنه او انسان چه کوم اغا مقرب فر چه کوم انبیاء دی دی مونگ اہل سنت والجماعت اعتقاد دادا چی کوم انبیاء کرام دی هغه خو مقصد دا دی چی افضل دی دی فرشتو نه ها البته چی کوم عام فرشتی دی هغه عام مسلمانانو نه چی دی افضل دی نو بیا دا چی کله هغه جلباب دی بدن ختم سی او نیک انسان وی نو بیا خود روح دی فرشتو مقام روح شی نو الته بیا ورشی او دی سره مقصد دا چی باقاعده شریک وی په مجلسونو کی نو شاہ سے بھائی و ان له شاه صاحب بیا خپل وروسته به بیا خپل الهامات او کشف شیونه دا په دې کې ډېر زبردست زبردست شیونه بیا دی نقل کوي و ان لارواح افاضل الادمیین دخولا فیهم ولحوقا بهم او لپاره دی ارواح دی هغه افاضل دی ادمینو دخول وی په دوی کې او لحوق وی په دوی سره کما قال الله تعالی شاه صاحب دا آیت داسې لګی دینه دا مراد اخلی شاه صاحب وادخلی جنتی هغه په جنتونو کی هغه مشوری هغه کئی ته هلته ورسره یا او بهر حال دا کارونه وی دی ملأ اعلی او دی فرشتو چی دا نیکو خلقو دی پاره دعاګانی غواړی او بدو خلقو پاره مقصد دا دی چی په هغه باندی لعنت وایی او دا الهامات کئی په هغه ملأ اسافیل په صدورو کی دریم نمبر او څلورم نمبر دا سفارت کار ادا کئ بین الله و بین عباده او پنځم نمبر دو الهام فی قلوب بنی آدم کئ دی خیر لکه شیاطین دی شر کئ او شپږم نمبر دو پر اجتماعات تی کیف شاء الله و حیث شاء الله او بل دا چی ارواح تی افاضل المؤمنین آ په دو ټولی کی بیا چسی داخل شی او دې پاره اوس دا یو حدیث ذکر کئ ته وګوره کنه وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی رأیت جعفر ابن ابی طالب ملکا یطیر فی الجنت مع الملائکت بجناحین چی زو آغا دا جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وینو چی آیو فرشتی شکل کدا او فرشتو سره په جنت کې په دواړو وزرو باندې ګرځي چې د دواړه لاسونه هغه جنګ چی شهیدان سلی وو یو کی یو شهید سو لاس بیا په بل لاس کی جنډه ونیوله بیا بل شهید سو هسی داسی جنډه ته خوا غوندی ورکړی وه بیا مقصد دا دی چی هغه خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه چی جنډه واخیستله او حضور صلی الله علیه وسلم دا ټول دی جنګ محفل بیا کتاب المغازی کی به تاسو ان شاء الله العزیز وایو دا ټول جنګ محفل هلته صحابه کرامو ته بیانوو بیا ورته ویل چی اوس یو کس جنډه واخیستله سیف من سیوف الله خالد ابن ولید صیب بیا ایغ داسی جنګ وکړ کنه په دی موقع باندی چی بیا مه وایه سمی توری یی ماتی کړی کنه اخیر کی ایله یوه توره ورته ټینګه شوه وکانت صفحة یمانیة غالبا داسی الفاظ دی چی چپړه توره وه د یمن جوړه وه هغه ورته ټینګه شوه توره به نشوای ورته ټینګیدلای او دا د ده کمال و خالد ابن ولید صیب رضی الله تعالی عنه چی ده به په دواړه لاس باندی توره یو شای چلولای سلای لکه یو نیم سړی په دی ګس لاس او شی لاس دواړه باندی یو کار ښه کولای چی چه ګس لاس باندې کوي ته به وایې چه دا کیڼ لاس وال سړی ده په هغه باندې عادت ده چه په ښي لاس یې کوي ته به وایې په ښي لاس عادت ده دا د ده کمال وو چه په دواړو لاسو باندې به یې هک یو شی توره چکوله چلوله وان هنالک ینزل القضاء ویتعین الامر المشار الیه بقوله تعالی او بل هلته مقصد دا دی چی هغه فیصلی الهی اگر نازلیږی د ملائ اعلی خوا ته د فیصلی الهی اول خدای پاک ملائ اعلی ته وشی چی داسی حکم ما وکړ ویتعین الامر المشار الیه بقوله تعالی او متعین شی هغه هلته امور هغه چی مشار الیه دی په دی قول دی باری تعالی کی فیها یفرق کل امر حکیم چی دا شب قدر داسی ده لیلة القدر چه په دی کی مقصد دا دی چه هر د حکمت کار هغه فیصلی چه وی شوی وی او هلته دا فیصلی خدای پاک اول ملائ اعلی ته بیان کی وان هنالک یتقرر الشرائع بوجه من الوجوه او دا شرائع اول چه متقرر کیږی د ټولو انبیاوو شرائع چه متقرر کیدل دا به اول په ملائ اعلی کی بیا به هغه نه بعد هغه مقصد دا دی چه نور آسمانی دنیا دغه ته دا احکامات دغسی چه کول منتقل کول شه جی واعلم ان الملأ الاعلی ثلاثة اقسام اوس په دې خبرې باندې ځان پوه کړه چې ملأ اعلی دا مقصد دا دی چې درې قسمه دي درې یو هغه اعلی درجې دي فرشتي دي قسم علم الحق ان نظام الخیر یتوقف علیهم یو هغه قسم د الله تعالی ته خدا معلومه وه چې زه به انسانان پیدا کوم او بیا به دا یو لوی نظام چلیږي نو دې وجې نه خدای پاک په زرونو کالو مخکې فرشتې پیدا کړې چې هغه به بیا د انسان سره په دې نظام کې څه کوي امداد کوي او هغه به انسانانو دپاره مفیدې وي او آب انسانانو آغا اعمالو دی پارا ممی دیوی او دو با پدی که و سر اعانت او امدادونه کئی نو خدای پاک تا چی دا معلوم وا نو څه اجسام نوریه یې پیدا کړه څه اجسام نوریه یې پیدا کړه او په هغه اجسام نوریه و کې بیا نفوس کریمه چه کړه وغورځول یو دا قسم فرشتې دي قسم علم الحق یو هغه قسم ده چه الله تعالی ته دا خبره معلومه وه ان نظام الخیر یتوقف علیهم چه نظام دی خیر دا په دو باندې موقوفی فخلق اجسام النوریه نو خدای پاک سا اجسام نوریه پیدا کړ بمنزلت نار موسی په منځلې د هغه نار د موسی علیه السلام لکه هغه کوه طور باندې چې د کوم نور نه غاغه شوی و نار په شکل کې نو دارنګ فرشتې دا د هغه نور دي خو مقصد دا دی چې یو شکل خدای ورله چه کی ورکی فنفخ فيها نفوسا کریمه بیا خدای پاک په هغه کې نفوس کریمه وګرځول او هغه پکې پوک کړ او بل هغه قسم دا چه هغه د دی عناصرو اربعو نه جوړ دی داسې فرشتې دي چې عناصرو اربعو نه جوړې دي خو داسې دي چې د عناصر اربعو چې کوم هغه بخارات لطیفه دي د عناصر اربعه هر یو بل سره ولګېدل اور اوبه خټه هوا هر یو بل سره چې سره ولګېدل نو هر یو د هغه بل تیزی ماته کړه نو چی ماته یې کړه نو د دې منځ نه یو معتدل غوندې کیفیت رؤاته او دې ټکراو نه څه داسې لطیف غوندې باریک او انتهایی باریک او لطیف غوندې بخارات چسله روتل پاک صفا شسته نو هغې کې خدای پاک بیا مقصد دا دی چې چه یو بلند پایې وال نفوس چکړه وغورځول بیا چی بلند پایه نفوس پکی وغورځول یو قسم فرشتی چی دی دا دی نو دا اگر که عناصرو نه جوړی دی خو بیا هم دو دی هغه الواس بهیمیو نه هغه نه خدای پاک چی دی پاکی کړی دی او دو چی قوت غضبیه بهیمیه شهوانیه دا شیونه خدای پاک ایښی ندی بل قسم فرشتی هغه شاه صاحب وایی چی دا قسم فرشتی دی چی دا دی دغی عناصرو اربعو خو دی عناصر اربعو هغه بخارات و لطیفو نه په هغه کی خدای پاک نفوس کریمه وچ کړی ده حلول کړی ده او هغه نه مقصد دا ده چی خدای پاک یو قسم فرشتی جوړی کړی دی دا د هغه اولنی فرشتو نه دغه درجه چه ده کمه ده وقسم اتفق حدوث مزاج او یو هغه قسم ده یو هغه قسم ده چه هغه مقصد دا دی چه هغه حدوث د مزاج په بخارات لطیفو کی چه کوم پیدا شو د عناصرو نه نو هغه د دی خبری تقاضا وکړه استوجب فیضان نفوس شاهقة شدیدة الرفض چه هغه بلکل سخت پریښودونکی وی للالواث البهیمیة هغه الواث بهیمیه و نه لره هغه ګندګی بهیمیه هغه بلکل پریښی بل قسم دا ده او دریم قسم دا دی چی هغه نجات وال اعمال وی او مقصد دا ده چی هغه مفید دی لحوق وی په ملأ اعلی پوری هغه اعمال سړی دی ملأ اعلی پوری پیوستی حتی طرحت عنهم جلابیب ابدانها تر دی چی بیا کله وغورځول سی له دوی نه هغه جلبابونه دی ابدانو دی هغه بدن جلباب بیا چی کله دغسی نیکو خلقو نه لری شی نو ده روح خو پاک وی اور ملائ اعلی سره یو متصل روح وی فانسلکت فی سلکهم وعدت منهم بیا دا ارواح لکه د انبیاء کرامو چی کوم ارواح دی بیا دغه ارواح دا هلته د ملائ اعلی په هغه لړۍ کی چه سی وپیرل شی وعدت منهم او دغه د ملائ اعلی نه یو قسم چه سی حساب شی والملأ الاعلی له دې نه التفات الی شیء دو د خدای پاک امر نه بغیر بل هیڅ شي ته التفات قدر نی چه هغه التفات قدر دو د خدای پاک په امر کی ادا کولو کی څه فتور قدر راولی وهو معنی قوله تعالی او دا معنی د دې قول د باری تعالی ده یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به چه دو هر وخت د خدای پاک تسبیح بیانوی ویؤمنون به او دو مقصد دا دی چی هر وخت په الله تعالی باندی دغسی ایقان او تصدیق ساتی وتتلقی من ربها استحسان النظام الصالح واستهجان خلافه او په دو باندی دا علوم رانازل شی دی رب طرف نه چی نظام صالح او په دنیا کی ښه نظام صالح نظام دنیوی لحاظ سره دینی لحاظ سره دا به دو مستحسن ګڼی او چی کوم په دنیا کی فاسد نظام وی کفری نظام وی طاغوتی نظام وی چی هغی کی مقصد دا دی چی دنیوی او دینی هر طرف ته نقصانات وی دا به دو بد ګڼی فیقرع ذلک بابا من ابواب الجود الالهی نو دا چی دا دود کی دا خدای پاک غورځولی نو دا بیا وټکی یو دروازه د هغه دروازو د جود الهی نه د الله تعالی رحمت بیا چه سی موجزن شی او دالته بیا دو د الله تعالی نه دغو عبادو د پاره چه کوم صالح نظام د پاره لګیی دغو عبادو د پاره بیا څه غواړی خدای پاک نه دعاګانی غواړی وهو معنی قوله تعالی ادا معنی د دی قول د باری تعالی ده ویستغفرون للذین آمنو چه دو استغفار غواړی بیا لپاره د هغو کسانو چه ایمان راوړی ده دا بله مسله بیا به هغه ته ورسو انشاءالله خو نن خو نه ورسېدله ګرانو او خبو اوریدونکو او مینوالو که تاسو غواړئ چې دا خپلای او رنگین کیسټ الله تعالی راوړئ دا پته یاد لرئ د نړۍ د جیدو علماو تقریرونه هر قسم تلاوتونه جهادي ترانې نظمونه نعتونه به تاسو ته په صداې حق کیسټ مرکز کې له مجاهد ورور زر علم سره ملاویږي ومن الله توفیق الرحمن الرحیم ملأ اعلا درې کارونه غټ غټ سرانجام کول یو دا چې د ملأ اعلا دا هر وخت الله تعالی طرف ته متوجی وی او بالکل دی الله تعالی چی په دی دنیا کی یو نظام صالح چی کوم خلق کئی نو دو با دی اغا استحسان کئی او دی نظام صالح خلاف چی چوک کئی دی اغا استحجان کول بل کار دی دو داو ادا په دی آیت مبارک په دی ایوی حصے کی او ته اشاره راغلی وا ویستغفرون للذین آمنو او دریم نمبر الکه دا وباسه دا بند کړ او دریم نمبر خبره دا ده چې کوم د افاضل ملائکه دي دی دی افاضل ملائکه او انوارات جمع شی دا ډیره عجیبه خبره ده دی دی افاضل ملائکه او انوارات جمع شی او هغه خپل مابینس کی تداخل سره وکی او بیا روح اعظم خواته یوزی شی روح اعظم خواته چی دی هغه روح اعظم ذکر په یو حدیث کی راغلی ده چی دونه زیات مخونه دی او دور زیات ژبی دی اغه حدیث زه ترته نقل کوم بیا په ایغ حدیث باندې لک تحقیق کو خوشا صاحب دا خبره بیان کړی دا چی بیا دریم کار دی ملائ اعلی دادا چی دی ملائ اعلی چی کم افاضل دی نو د هغو انوارات جمع شي سره او یو بل کې تداخل وکړي او بیا روح اعظم خواته یو ځای شي هغه روح اعظم څه شی ده هغه حدیث زه درته نقل کوم هغې کې تشریح درته کوم او بیا امام رازی سے په تفسیر کبیر کې په دې حدیث باندې څه اشکالات کړي دي چې دا حدیث صحیح نه ده البته در منثور دا حدیث چه دا رخیسته ده بیا به مونږ د شاه صاحب له طرف نه څه توجیه وکړو چې دا حدیث صحیح نه ده بیا شاه صاحب ولې ذکر کړی ده اګر که هغه توجیه به وي رقیقه و افاضلهم افاضل دی دی ملع اعلی تجتمع انوارهم جمع کیگی انوارات تی دوی وتتداخل فيما بينها عند الروح الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم او آ بیا په یو بل کی تداخل وکی فی ما بینها عند الروح هغه روح خواته چی حضور صلی الله علیه وسلم هغه روح بیان کړی ده چی دا داسی ده بکثرة الوجوه ډیر مخونه دی والالسنة او ډیری ژبی دی فتصیر هنالک کشیء واحد بیا دا ټول انوارات دا هلته کشیء واحد وګرځی وتسمی حظیرة القدس او دې ته بیا حظیرة القدس ورتایی چی دا ټول فرشتو انوارات هلته روح اعظم خوا ته جمع شی اکه شیء واحدین شی بیا دې نه دو تعبیر په خپل اصطلاح کی په چا سره کئی حظیرة القدس اصل کی امام رازی صاحب په تفسیر کبیر کی دې آیت تفسیر لاندې ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی دې حدیث لاندې د روح یو تشریح دا کړې ده ونقلوا عن علی بن ابی طالب رضی الله عنه انه قال ایغ فرمیلا هو یعنی د روح ملک یو روایت دا د ملک له سبعون الف وجه دا فرشتہ دا د روح اعظم چی دی پارا سبعون الف وجه ستر هزار مخونه دی لکل وجه سبعون الف وجه بیا هر مخ پاره بیا ستر هزار مخونه دی لکل وجه سبعون الف لسان بیا هر مخ کی ستر هزار ژبی دی لکل لسان سبعون الف لغة بیا هر ژبه ستر هزار لغات وایی یعنی زبانونه وایی یسبح الله تعالی بتلک اللغات کلها په دې ټولو لغاتو سره د الله تعالی تسبیح وایی ویخلق الله تعالی من کل تسبیحة ملکا او خدای پاک هر تسبیح نه یوه فرښته پیدا کړي یطیر مع الملائکة الی یوم القیامة چې هغه فرښتو سره تر قیامت ورځې پورې به دا سلسله دغسې شروع یا ګرځي قالوا